اوس د دې ځاینا دویم باب هغه شروع کیږي او دا باب د مخ کې آیات آیات نمبر 188 یوصل اته اتیایم آیات پورې ده ها پاتو آیاتونو کې دا باب دی د دې باب څه خلاصه ده نو د دې باب خلاصه ده چې ګورا اول د دوی چې کوم دینو رد کوي په چا باندې په اهلی کتاب باندې او په منافقانو باندې چې دوی سکه بخل کوي د وجه او دا زجرونه دي چې دوی بخل کوي د وجه د عذر باطل نه مال نه ور کوي او عذر څه پیش کوي یو باطل عذر کوي ها دا یو دویم نمبر چې کوم دی د دوی با انکار د رسول نبی پس باندې په دلیل باطل باندې په دلیل باطل باندې دا به دویم زجر او دریم زجر بسوی د دې تبوی هغه په آیت نمبر 178 کې راځي خوشوي آیت نمبر 178 کې بعد دوی ته دریم زجر او دریم دغه بعد دوی داوی چې دوی څه کوي دوی کتمان کوي او دوی علم حق پټي او دوی ما وعده ما تکړه دا او په سلورم نمبر 188 کې بیا سوي د دوی په بخل باندې ادغه باندې د دوی یو بل مرض دی یو بل مرض دی چې هغه څه دی هغه دا دی چې یو د دین کار نه کول او په نه عمل باندې د ځان مدح او حمد خوښول چې نی کړه دی چې خلک زما صفاتو کې تدا ده کړه نو په دې باندې دې ته ورکول نو ټول دغه ته منافقان او يهوديان ته سدي زواجر دي ښا زجرونه دي اول ګوري اول سده ما تاسو ته وي د دوی هغه باطل عذر دی په سبان دي په انفاق او په خرچ نه کول باندې هغه ګوري لقد سمع الله یقینا اولی الله تعالی قول الذين وینا دا کسانو قالو چې وای ان الله فقیر یقینا الله تعالی حاجتمند دی ونحن اغنیا او مونږ به حاجت یو دا دی منافقانو او يهوديانو دا خبره کولا چې کله ودی ته د انفاق ببات کې به انفاق خبره برالم دی بدا کوله یا دا وچ وای ال آیات راغ چې اقرض الله قرضا حسنا صورت حدیث کې براشي الله ته خسته قرض ورکي نو دیوی ان الله فقیر دلته کې استفهام حمزه د استفهام مقدره ده ا ان الله فقیر ونحن اغنیا آیا الله حاجت مند دی او موږ به حاجت یو چې الله موږ نه غواړي مطلب دا دی چې الله ته حاجت نشته دی مونږ نه کو دا په لار کې خرچه پوښوي نو دای دا عذر باطل دا یو باطل عذر چې الله ته ضرورت نشته لہذا مونږ خرچه نه کو دا عذر باطل دی خا ونحن اغنیا سنكتب ما قالوا الله وی زرد چې مونږ لیکو هغه چې دوی وای وقتلهم الانبیاء یوی دالی کو راشه بل پس واورا وقتلهم الانبیاء او وجلد دی پیغمبران لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا دا یو پس د مزید قباحت د پارا ذکر کو چې او دوی خلا خرچی پرېګه دوی خو پیغمبران قتل کړي دا خدا ته خلق دي ونقول او وای به مونږ دوی ته ذوقوا عذاب الحریق وسکه عذاب د سوزولو ذالک دا عذاب چې لا تخویف ته وسره بما قدمت ایدیکم په سبب دا غبانې چې مخ کې لګلی لاسونه د دوی یعنی ځانونه د دوی چې کم اعمال مخ کې کړی دي ځان نه دا غي عمل په وجه باندې وان الله او دا عذاب په سبب د دې باندې چې یقینا الله تعالی لیس بالظلام نه دې د ظلم والا للعبید په خپل بندګانو باندې الله په خپل بندګانو باندې ظلم نه کوي عدل او انصاف کوي او عدل او انصاف اداره چې کافر لسور کی کافر او منکر لسور کی سزا ورکی نو په دې وجه باندې الله وایي چې سکوما زه دې د سزا ورکوم الذين قالوا ان الله عهد الينا دای دوی مرز ښا ما تاسو ته وی دوی مرز سره انکار د رسولنا په دلیل باطل رسول نه منو ولې نه مانی یو دلیل پیش کړي باطل دلیل پیش کړي ها هغه څه دې هغه وګوري الذين دا کسان دي قالو چې وای ان الله عهد الینا یقینا الله تعالی وعده غتل دې مونږه یا امر کړی دې مونږه تا مونږ ته امر کړی دې عاد معنی می تکړه وی کله معنی دې امر سر راضی امر کړی دې مونږه تا الله نؤمن لرسول چې مونږ به ایمان نه راوړو یا مونږ به اعتماد نه کوو په یو رسول باندې حتا یاتینا حتا چې راوړي مونږ ته به قربان یو قربانی تاکله النار چې خوري غیل را اور اور خوري دا اصل کې په تورات کې راغلی بنی اسرائیل ته دا یو خبر راغلی و چې تاسو به په بنی اسرائیل کې چې څوک د نبوت داوو کې نو پاغه باندې به اعتماد نکوي تر څو پوری چې هغه قرباني راوړي غنیمت راوړي او یا قرباني راوړي او هغه پس د بر اسمان نور راشي او هغه څه هغه وکړي نو الا بتا تو رسول څه کوي هغه به مني خدا خبره خاص و د چا پوری د پیغمبرانو د بنی اسرائیل پوری چې په بنی اسرائیل کې کم پیغمبر ویني دا هغه بدا کیږي دلته دوی سو کو دوی دا دلیل باطل پیش کو دا عام کړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکین دوی دا خبر او کړه حالانکه هغه بنی اسرائیل کې نو هغه بنو اسماعیل کې او دا اصل کې د دوی د بخل وجوا د دوی بخل داو چې دوی د پدی غوسه ورکړه چې دا وګوره مونږه خو زمونږه پیغمبرانو خو با چې غنیمت اونی ولا غي پس ول اسمان نه اور راغه غبه وکړو او دې غنیمت او صدقې راواخلي خپل ملګرو کې تقسیمای نو دا صحابه سره د حسد د وجنه ودی دا خبره کولا او موږ نه منو موږ ته دا ویل دی الله چې تاسو بر رسول علم نه چې دا قربانی اور خوري حالانکه دا په صرف بنی اسرائیل پیغمبر باره کې دا خبره وا چې کله بنو اسماعیل کې پیغمبر راغ دا داغه لپاره دا خبره نه وا خجی قل ورته وایا خ اوس راشه دغه جواب خو دا خو د دوی غلطه خبره وا اوس دا غي یو بل جواب ورکړي چې ښا په بنو اسرائیلو کې داسې پیغمبران راغلي دي اے داسې پیغمبران راغلي دي چې دا غي قرباني اور خوړلې دي او بیا هم تاسو نه دي منلي هغه تاسو کړی دي هغه تاسو قتل کړی دي قل ورته وایا قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسول رسولان من قبل مخک زمانہ د دغه صفات والا دک د اور به قربانی خوړی بالبینات فواضح معجزو دلائل سرا وبالذی او باغ صفات باندې قلتم چې تاسو وایي په دک صفات تر تراغلیو فلما قتلتموهم نو هغه مول وجل ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی په دې خبره کې چې مونږ دغه صفات والا پیغمبر منو نو که تاسو دې خبره کې رښتونی نو هغه مول قتلول هغه کو تاسو د بلا پیغمبران قتل کړی دي اوس پیغمبر ته الله تسلی ورکړي چې دا خیر دی دوی بس تا تکذیب کوي نو تاسو مخکم د پیغمبرانو تکذیب شوی د نو څه خبره نه ده فان کذبوک کچرت دوی دروغ جنو غنی تا فقد کذب رسلن یقینا دروغ جن غنی شوی دی پیغمبران من قبل کا مخکستانا جاءوا اغه پیغمبران راغلیو بالبينات فواضح دلائل باندې ها والزبر او په کتابونو د نصیحت باندې والکتاب المنیر او په کتاب روخانه مدلل باندې د مسائل باندې دری واړه تیزنه راوړو معجزات راوړو د نصیحت کتابونه راوړو او سیر راوړو کتاب منیر په دلایل باندې چې کم کتاب وی او مسائل پکې وی هغه کتابونه هم راوړو د احکامات والا لیکن خلق نه دی منلی نو که تاسو او نه منی نو هم څه خبره نه ده پوښوي ته بیغم اوسېګا کل نفس ذائقه الموت اوس دوی بوي دا پیغمبر به مرشي مونږ به اخلاص یو الله دې مړ کی خیری به کولی بد دعا به کولی الله وی دا خبره ده کل نفس هر سا والا شی ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی هر سا والا شی به مړ کیږي نو کته مړ چې ستل به وشي دوی به ولې پاتې شي سو دوی نه پاتې کیږي افا ام متا فهم الخالدون آیا کته مړ شي نو دوی به همیشه په دنیا کې دوی دنیا کې همیشه نه پاتې کیږي و انما توفون او یقینا پورا در کولش تاسو اجورکم اجرون استاسو ثوابون استاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت نو دا جوان کې دا کامیابی نه دا کامیابی پس کې دا فمن زحزحا نو هغه څوک چې بچ کړي چې عن النار د اورنا و ادخل الجنه او داخل کې شو جنت ته فقد فاز نو یقینا هغه سړی کامیاب شو ومل حیات الدنیا او نه دې جوان دنیوي الا متاع الغرور مگر دې سامان د دوکې دا د سامان د دوکې دی خلق په دوکې دوکې ساتي ساتي او اجازه ځان لا ساتم بیا ته مرشي هغه بل چاته پاتې شي سامان دې ځان لونه ساتي نو د دنیا مال چې کوم دغه هغه دغه شی دی لتبلون فی اموالکم وانفسکم واستسلی در رسول تقا او مؤمنانو تا لتبلون خامخا تاسو به امتحان کول شي فی اموالکم فمالون تاسو کې وانفسکم او په نفس نستاسو کې نو کله بدر باندې مال کې څه نقصان راشي کله به ځامن مړ شي کله به ملګری شیطان چې دا بکیږي ولا تسمعن او خامخا تاسو به اوري من الذين دا کسانو نه اوتل کتابا چې کتاب ورته ورکړ شوی د من قبلکم وړاندې تاسو نه ومن الذين واکسان اشرکو چې مشرکان دي دا اذان چې وتتقو او ځان مو بچ کړه مخالفت د الله نه فان ذلك من عزم الامور نو یقینا دا د پخو کارونو نه دي دا صبر او تقوا پاخه کارونه دادي په دغه باندې کله کودريږي او دغه مکوي واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه اوس دا دریم زجر دی دریم زجر ما تاسو ته په سبا نه دی په کتمان د دوی باندې چې دوی حق مسلې پټي ښا حق مسلې پټي و اذ اخذ الله یاد کا پاغه وخت چې واغست الله تعالی میثاق الذین پوخ لوز دا کسانو نا اوتل کتاب چې کتاب ورته ورکړ شوی علما او ښا سی ورته وی لتبیننه خامخا تاسو به بیانوي دا کتاب للناس خلقتا ولا تکتمونه او نه به پټوي د خلقنا بل مرض د دوی سره حق پټول او د حق پټول په بدل کې ساخلی بیا روپۍ اخلي نو دا دا امام رازی وای وای دا اهل کتاب پورې خاص نه يهود او نصارا پورې بلکې دا عام دی د هر زمانی کتابیانو ته چې چاتم کتاب راغلی او رست په سوی د ټولو نغوره کتاب سره هغه قران کریم دی نو د قران علما چې دا کار کوي نو دا د زجر او دا تخویف په داوی د پاره وي چې د حق پټ کی او په یو ځای کې غلې پاتې شي نو دا چې قران وای نو دا کار بکې ګوره چې حق به بیا ښکارا بیانې پوه شي او قران چې حق بیانې نو مار ته ویلی وغه د سورته بقره په اول کې چې خلک بر ته درې پاتې کیږي نو یو په دې منی او یو په درنه چورلټ انکار کوي او دریم بر سره دوه مخی کوي نو دا بر سره کیږي خو لیکن تر څه کې تبع حق بیانې او د حق پټولو حق باندې پټه او پاغي باندې بچ کوم دین دا باندې کې چې ته وای چې یاره دلته کې بیا زما امامتي خرابېږي او که دلته زه حق بیان کوم نو بیا زما په علاقه کې خلک مال بیا دغه نه راکړي مطلب صدقه را باندې نه کوي ها یا بل څه شی بل څه شی یا عہده دې دا هغه نه خرابېږي نه دا خو بیا څه دي فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا نه نه دا خو بیا ته د دنیا مال اخلي او بس وعده الله شاته وګرځول دا بنه کې لا تحسبن الذين يفرحون بل ګورا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ګمان دې نه کوي یا کسان یفرحونا چې هغه خوشحالي کوي ها تکبر کوي دینه فرح نه مراد فرح او تکبر دی بما اتو په هغه مال باندې ها بما په هغه څه باندې اتو چې دوی کوي چې دوی کوي او دوی دا بخل کوي یا دوی دا کم مخالفت د الله کوي یا مطلب دا چې وعده ماتي دا ټول کارونه چي دي و يحبون او دوی خوخي اي يحمدو چې دوی صفت بیان کړي شي د ما پاغه سباندي لم يفعلوا چې دوی هغه کار کړي نه اے پخپل نه کړي خو کوشش دا کوي چې هر خلک وایي چې دا کار د کړي دي او زما مدح او صفت چې کوم دنو خلق سکی په دې کار باندې بیان کی دا د يهودو د منافقانو غټ کوی دی ښا الله وی دا خلق دی ګمان نه کوي فلا تحسن ته ګمان مکو لا تحسبن الذين ته ګمان مکو پاکستان باندې يفرحون چې هغه تکبر کوي بما پاکارونو باندې اتو چې دوی کوي ويحبون او دوی خوخی اي يحمدو چې دوی صفت بیان کوي چې بما پاکارونو لم يفعلوا چې دوی نه دي کړی نو کوي بد بد بد کارونه کوي هغه بد باندې تکبر کوي خو خوشاله پلا ورستو کیږي تنه نه او ښه کارونه نه کوي خو چې ښه کارو شي او څوک دته نسبت کینو ډېر ډېر خوشاله یو دا ما کړی کړی نه پوښي فلا تحسبنهم نو ته ګمان مکو په دوی باندې بمفازه من العذاب د بچ کیدو د عذاب نه چې دې بد عذاب نه الله وي بچي دې نشي بچ کړي ولهم عذاب الیم او خاص دوی د پاره عذاب دردون کړي نو دا دویم باب تر دې پورې سره دا ختم شوخه دویم باب سو هغه دغه سره لګیدو چې هغه د الله لا اله الا هو داوود صورت پاول کې تیر شي وا د هغه منکرین پاغی کې نور مرزونه سو د هغه امراض را ذکر کړل چې ګور البخل د بالعذر الباطل بخل کوي شومتیا کوي په عذر باطل سره دویم نمبر الانکار عن الرسول بالدلیل الباطل انکار د رسول نه کوي په دلیل باطل سره دریم نمبر مرض سو هغه داو چې پټي وعدي د الله تعالی پټي کتاب او حق پټي په سبا د وجه د دنیا نه سلورم مرض سو چې کای بد کارونه خو خوشحالي کې پدې چې خلک ماته د خون نسبت کی او خسړې راته وای نو دا سلور امراض څخه هغه ورته فضیلت کې بیا دا غوي ذکر کړل